د یاد کې درې غټو خبرونه اوله خبره چې بیت الله جوړ د توحید د پاره ده نو شرک پکې ولې کوي مخکې عظمت د بانی د بیت الله چې ابراهیم ده مقام ابراهیم یا ټول حرم ده یا مقام ابراهیم اګټه ده چې ابراهیم علی السلام په وخت دا جوړولو د بیت الله کې په دې ګټه ودرېدو فکان یقوم علیه ویناوله اسماعیل الحجاره ابراهيم عليه السلام په دې ګټه ولاړ دی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ورله ګټه ور کوي د قوازا ابن کثیر دا سویلی 174 اولنی جلد کې علامہ قاسمی وایي چې دا ګټه به هر طرف ته پخپلتا وېدلا یطوف حول الكعبه کعبه نه تیر چا پیرا دا پخپل به تاوی دلا د سی عجیب قوازه وا دا معجزه د پیغمبر وا لکه پر روایت د امام بخاری کې دا سیدی محاسن التاویلم دا سویلی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا غټ اوسا پنجره کې دا کوم پنجره چې په بیت الله کې په نظر راځي دې کې هم اقا غټه دا او د ابراهيم عليه السلام د خو نشانات پکې دي حافظ ابن کثیر وایي چې دا نشانات د خو وسم ا د خو نشانات وسم سرګندي البته ګوتو نشانات نه ښکاری وای دا د ګوتو نشانات موجود ډېر زمانہ پورې خو بار بار په مسا کولو سره هغه نشانات ختم شوي دي حافظ ابن کثیر رحم الله دا سویلی او په داسې کلکه ګټه کې د چاخ پیخه خېدل دام د الله د قدرتونو نه دي او سم هغه نشانات شته ده مولانا رومي وایي کابرا کابرا هر دم تجلا می فزود اینجا خلاصات ابراهیم بود یعنی د پنجرې نه شاته د د ټول ځای چې دی دته مقام ابراهیم وای او پدې کې منځ دوه رکعاته کول پکار دي واحدنا الی ابراهیم وسم خلق په ځای ډېر زیات راشي ډېر غنئ واحدنا الی ابراهیم دیو جن علماء کرام چې لیکي چې دا درونه مې رسم چې مړ کله اوشي جنازه شوه دا قبر تیار ده خلق اینی او وای د شي زئی او د شي راځي د شي کله کله په د دې قبر نه د شي او د دې مړی نه د شي او طواف شکل جوړ شي رونمای ډېر ګناهونه دی او پکې دام دی لطائفین د پاره د طواف کوونکو طواف دا د صرف د بیت الله خاصه ده ذکر فرمائی من طاف حول القبر یخشا علیه الكفر بحر الرائق زمون د فقه معتبر کتاب 299 صفحه او دیم جلد کې وګورئ قبر نه چا طواف کو په د باندې یاره د کفر دا زکه طواف صرف د الله د کور نه بکې لګې لګې بتاويږي لبیک اللهم لبیک صرف د الله د کور خاصه ده ولا عاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو اعتکاف نفس مطلق په جماعت پورې خاص ده ولا عاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو ورکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجدي کوونکو او درې دعاګانې د ابراهيم عليه السلام د مکه د پاره او د اوسیدونکو د حرم د پاره مکه ته دعا زکه کوي چې د الله کور دې د الله کور پکې دې ویس قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب جعل هذا بلدن پلار سره بچي ژوند نشي تیرولې ذکر پلار رو په ډیر زیات سیوایي کوشش د بچی دای چې ز جدا د پلار نه ودشم کوشش د بچی دای چې ز جدا د دنه ډوړی وخرم پلار روب ډیری خود پلار په نشوالی باندې بچی یتیم شي د پلار په نشوالی باندې بچی ملامات شي دقشان مثال د حرم دی د مکی مکرمه دی شان د مدینه دا به پشان خپل ابي سره سره خبرې هم کولې شي خپل ابي مینا داس داس عجیبای دا وجه دا چې بعض خلک په مکه کې وای حاجیان صاحبان اکثر خو خبرم نه چې مکه څه شهره ما کله کله دا زړګې تنګي په مدینه منوره کې حشاش بشاش الله اے الله وګرځوا هاذا بلدن امنا دا بلد دا خار د امن بلدنې دلته نکره راوړلا ځکه چې خار خلا دینا خوش بیا باندې سورت ابراهیم کې البلد ویل معرفه په الف لام زکال طبیعت صد خار شکل شته ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خو خوش بیابان کې هاجر او اسماعیل پرې خو درو حسین ربانی ته دعا وکړه چې اللهم اجعل افئده من الناس خدای د خلکو ډونه دې طرف ته مایل کا جرهم قبیله په دلاره ته ریدل قافله وا ګوري او د حرم د پاسا مرغان تاوی اوی د دینه محسوسه کړه چې په دې ځای کې وبشته ده ځکه مارغه په هغه ځای تاویږي چې په کم ځای باندې وبي واقعي حرم کې امن امن داس یو زبردست امن چې دنیا والا ورته حیران شي پلکاو خلق دسی او اوړه او دسم اوړه هغه دعا د ابراهیم خلیل الله دا دا سوي زړګي دعا دا والله قبول کړ دا ورزق اهله دیمه دعا چې الله اوله دعا چې امن ورکا کپ ګډه موړي کده بنگلو خاوندی خو چې امن نه خوشحالي دا کما دیمه دعا چې الله دی په ګډه ماړه کا چې حاجان نشو کوي ربا ابراهيم دعا وکړه چې مکه آباد کړه اوس رب ذل جلال د مکه دا آبادې اوس رب ذل جلال خپل مکه آبادوي نو لوی ذریعہ د کلی د آبادې هغه جمعات د کلی دی چې جمعات وران او جاړي نو کله بس آبادی نو صلی الله د جمعات تنظیم ورلکې وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کلا چې پورته کاو ابراهيم عليه صلوات و سلام بنیادونه د بیت الله اسماعیل عليه صلوات و سلام مرګره دي بنیادونه د بیت الله زکه بنیادونه بالکل خراب شیو وران شیو هارون وای هارون چرکر عبد الله ابن زبیر د بیت الله بنیادونه خودل زار وخت کې موجود ومه پاک بنیادونو باندې چې کم د الله د خلیل پلاسونو یې خدای شي بنیادونو هغه واپس وس پړدل پاره باندې بنیادونه د بیت الله عبد الله ابن زبیر کې خودل حتیم شریف په بیت الله کې دنه کا بخاری کې دا سره روایت شته دی دا دونه مضبوط بنیادونه دي 1417 هجری کې دا وسوس چې دا بنیادونه کله دا کودای وشولا ایک اشاریه 40 میټر کته گہرائی وشولا گہرائی په گہرائی کې کته کودای وشولا نو آ غټه ښکارا شولې کمه غټه چې د الله خلیل ابراهیم خلیل الله خو دی تنی تنها دغه بچی وای د شان ربانی ته ګوره به د مثاله به د سیمټو نه الله رب العزت هغه په خپل مینس کې داسې جوړاو زبردست لکه د اوخ د کوپ په شان غټي وي تاریخ مکه المکرمه 41 صفحه باندې دغه شکلونه هم تاسو لیدئ شئ زبا خپل کاروبار وکم یا داسې بچی نه وای چې زما دادا جی جمعه ته تله نن خو بیګارونه دي کنه زه دادا تله دادا وای بچی تله دا خدای بنی آدم ابراهیم خلیل الله ته وګوره ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسماعيل عليه الصلاه والسلام ورسره ربنا تقبل منا ابراهيم عليه السلام د محمد عربي صلی الله عليه وسلم د پاره دعا کوي سکسانو نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله تم ته د خپل ځان خبر راکا چې ته دنیا ته څنګه را لې نبی علیہ السلام نام او زتا ست خبر درکام انا دعوت ابي ابراهيم وبشرا عيسى زپ دعا د ابراهيم راغله او زه زیره د عیسی یم چې بشر به عربي به منهم د دیو د جنس نه ولېګا وباس فیهم اولنې صفت الله په دیو کې ولېګا وزر الشرک دخری د شرک نه بدی وپا کوي مدارک علامه نصفی دا سوی یطهرهم من الشرک وسائر الارجاس ټول ګندونه نه ودا پاکي وي زکیهم انک انت العزیز الحکیم یقینا ته الله نو معلومه شوه چې مرشد اعظم رسول الله دی او د د معمار د د مصری د الله خلیل د د الپر او مزدور د الله ذبیح ارد اسماعیل علیہ الصلات والسلام او د مدرسی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شاګردانی صدیق اکبر په شکل کې فاروق اعظم په شکل کې سلمان په شکل کې ولقد استفیناه فی الدنیا او مخ ناړی د دین د ابراهیم علی السلام نه مگر هغه څوک چې قما کل کړي وي خپل ځان لره الا من صفیا نفسا مخکې ذکر د عظمت د ملت ابراهیم او شو استاذیم د بیت الله ذکر کوي او تعظیم د بیت الله مخ کی ذکر کا نصرت دے دا آغا چا د پارا چې د دې مبارک ملت نه اعتراض کوي سونه خپل ملت دے ومن يرغب عن ملت ابراهيم مخناړوي د دین د ابراهيم عليه السلام نه دیم صفحه په معنا د هلاکت سره الا من اهلك نفسه مگر چې ځان چا هلاک نو معنی ته وکې دی و مې يرغبو سمانه بکوي مخناړوي د ملت ابراهیمینا الا من صفیا نفسا مگر هغه څوک چې به قف کړي خپل ځان لرا یا الا من صفیا نفسا مگر هغه څوک چې هلاک کړي خپل ځان لرا